اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دو پنځو سمرید د سورې شورا وکذالک اوحینا الیک چونکی نن ورځ موږ تاسو د جناب محمد صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه کې د دې چې پورې مون خبر را رسولې و د الله په فضل او کرم چې درې کالو پورې نبی صلی الله علیه وسلم غار حرا یا جبل نور کې د الله بندگی وکړه به جبريل د انسان په شکل باندې ورته راغی او د سورې علق ابتدایي آیتونه ورته بیان کړل رسول الله به کول راکته شو خدیجه الکبرى د ورقه ابن نوفل خور ورله جزمه بر خاون باندې د شو حالت راغی به دا غي دواړو تسلی رسول الله لو کې استخوبونه او د خلوت مسله او دا خبره ذکر کول چې شپږ اقسام د وحي اونګه ذکر کړه کله به د زړه کې الله خبر او روا چوله کله په خوب کې یو مسله نبی صلی الله علیه وسلم الله بیان کړه کله به جبريل د دحیه الکلبی په شکل باندې راغی یا دی بل باندې شي کله د معراج مسله او کله ورسره الله برای راس خبر وکړه نن به دا خبره یې چې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې کوم خلکو اوله ایمان راوړو او د الله نبی د مکه مرکز ولې ځان له انتخاب کې او درین دا منه چې د مکی مشرکانو د محمد رسول الله په دې حرکتونو باندې ولې څه اثر نه خو صدر سو پورې د مقابله کړي اول وخت کې او کم کالونه چې د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابتدایي او کم ملګرو ور باندې ایمان راوړو دغه اعمال څه و زمونږ د سلف صالحین په مجلسونو کې به فرق دی دی په هر مجلس کې یا اکثر مجالسو کې به د محمد رسول الله تذکرہ کیده دا تذکرہ به کیده چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې غزا کې شرکت وکړي څومره ملګری وسره و د ورځې حرکت وکړي او د شپې څومره ملګری شهیدان شو او څومره زخمیان شو جانب مقابل له څومره تاوان ورواړ او څومره اسیران او څومره بایګ مردار دا تذکرہ به کیده ځکه به د هغه خلکو په مجالسو کې نورانیت او زیبایی بوا یو بل سره بچ مخامخ شونو سلف یو بل بيدا ویلي والعصر سوره عصر به ویلي چې اے خلکو ګوره انسان په تاوان کې مګر بری څلور شینو باندې تاوان نه بچ کیږي صحیح ایمان باندې چې سړی په الله باندې ایمان راوړي او خپل عمل د رسول الله د سنت برابر کی حق باندې ودرېږي او کله چې دله مشکلات رشي رسیږي صبر زمونږ اوسوس بری مجالسو کې ټول تذکرہ د دنیا کیږي څومره دکانونه دي څومره بشي الګه فصل واخستل شو کوانه فصل شو څومره غړي دي شړي پیدا کړو څومره پیدا شي د دې وجه نه زمونږ برېزلونو کې رڼایم نشته خوندم نشته پریشانې نیم دي ځکه نه د رسول الله تذکرہ کوو نه د هغه صحابه او تذکرہ کوو نه د دین خبره کوو سوا د دین چې دنیا دا او دنیا دا او دنیا او دنیا چې څوک یې دی هغه خپل خرابې کی زیبای ختم شو تردم به زړه کې جوړ شنه به سړی قید شي زړه میرا قید دی چرته لار شم او څنګه لار شم او څه وکم دا خبره انسان له بیلګي او شروع شي عائشه رضی الله عنها فرمایي وی چې په کوم یو مجلس کې د رسول الله تذکره ونی شي یا د عمر ابن الخطاب د مجلس کې بزمن الله خیر مو ونی شي د عمر تذکره وکړ د رسول الله تذکره وکړ د ابوبکر وکړ د نور صحابه د رسول الله د شریعت نور سره دی او صحابي شریعت الله په فضل کرم سره بیانو چې زموږ د دین کوم مشران دی د ابوبکر نیولې تر واشر صلی الله پوري کوم چې اکثر دی او اغلب نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې په خپل عمر کې دوه دورونه تیر شوي دي تاریخ والا لیکي چې یو د مکی دور دی او بل د مدینه مکه المکرمه او مدینه الرسول د مکی نوم چې انسان اخلي به د شي وخلي چې مکه المکرمه د مدینه نوم چې اخلي مدینه الرسول صلی الله علیه وسلم ډیر انسان مدینه منوره اخلي هغه خر چې هغه درنا والا خار نو هر خر درنا والا خار دی بلکې مدینه النبی او مدینه الرسول ویل پکار دي چې داس موږ محمد صلی الله علیه وسلم خار دی دګي ګرځیدل دی په دې کې وفات شوی دی په دې کې دعوت کړي دا هغه دعوت او د جهاد مرکز دی د څه ویل پکار دي د مکی په دور کې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ډېر زیات تکلیف راغلی مدینه کې هم تکالیف وو خو لیکن بهم کم په نسبت سره مکیله د دیو جن د سیرت والا د لیکي چې زمونږ زوج محمد صلی الله علیه وسلم کې سرنګ والو سپین انسانو لیکن غنم رنگ شوی زکو لکثرت لکثرت اسپاره یو خدا چې رسول الله ډیر سفرونه کړی وو ولی بروزه له شمس او بل دا چې همیشه د انور لګرځي دونه ایسه دا رنگ مبارک ورته لګ غنم رنگ لواړو د رسول الله ټول ژوند د جهاد قران او سنت چې تاسو مطالعه کې څلور ایسی بشي د درې ایسی چې د ټول د جنگ دی یو ایسه به شرط د اعمال او مسله ده دې ځکه د سره یو لګل او دې ځکه خپل په غزا کې شریک شو واغې ځکه دا مسله وشو دلته دا قیدین ورکړو ونیول ال د دومره شهیدان او شول فریضه کې دومره دشمن باندې غلبه را لو دلته دا مسله او الته اغا غنیمت باید د شي وشي دا د جګړې امر د جنگ قومندان هغه دی پلانې هغه دا ټول دا مسله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې ژوند کې زموږ اوسوسو کامیابی ده زموږ اوسوسو هدایت الله رب العزت د رسول الله بری سیرت او ژوند کې خودل او دا انسان له هغه وخت یادېږي چې قران او سنت مطالعه کی وی ګوري اول خو انسان دغه سره دومره یاد لري نه به چې چرته یاد لري بعض خلک ورمنې ایسه بوج کې راشي دا څه داستانونه شروع شي وي د څه وشو دا وشو دا لیکن کم زړه چې هغه د ایمان په دې رڼا باندې آباد دی هغه د محمد رسول الله رضی سیرت نه خوان اخلي خپل کامیابی به دې سیرت کې غني خپل ناکامی به دې کې غني چې دل ران شي او د عبادت غني او د دنیا او د آخرت د کامیابی مسله ځکه سیرت د منه رسول الله ژوند کم ځکه چې امر شوی منل دی او چې کم ځکه منل شوی دی غیظ نه ځان ساتلې دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې ډېر انتهایی زیات تکالیف راغلل تر دې پورې بعض روایتو کې درجه ورستي خدیجه الکبرى طلب وکي وزما خپل راشه رسول الله ورته ویلې وې ذهبت وقت الراحه والنوم ویا خدیجه اقد راحت او د خوبونو وختونه لاړل نور چې ما په بنځیش کلنې کې سره واده وکي اگر سلوي کړو په عمر وا اوس چې کله سلوي کلنې ورسېدم موضوع په نبوت باندې مشرف شوم او مبعوث کړم شوم د الله د خوانه نور د راحت مسلې لاړې خوبونه نور لاړل یو غم اوس ما په سر باندې راغی یو درد چې هغه د ټول امت اصلاح بلکې د انسانانو جنت دواړو تاسو خپل سوچ وکړئ یو سړی دی چې هغه د خپل خاندان مسول دی هغه باندې به څومره بوج یو بل سړی دی چې هغه د خپل قوم مسول دی یو بل سړی چې هغه خپل ورسوالۍ دی یو بل سړی چې هغه والی دی یو بل حکمران دی یو بل د ټولي دنیا بادشاه به پاږي کې انسانانو جنت د دوړ د محمد رسول الله په غاړه باندې ورپرې واته د دې دوړو تربیته رسول الله هم د جناتو د پاره لګل شوی دی هم د انسانانو د پاره لګل شوی دی نو اې د سي نبی چې دومره غمه په دې سر پروتي هغه به شرط د شه د رحج ژوند تیر کی شرط نه تیری د خوبونو ژوند هغه نه تیری همیشه بکلک ولاړو انسان چې د خپل کور قیاس وکړي نو بعد دغه نه به رسول الله قدر دل معلومیږي زمونږ استاد محمد رسول الله زور به دل معلومیږي چې بده باندې څومره زورو د د څومره د امت مبارکه پریشانی لرله دغه د هدایت مبارکه د څومره لیواله او چې په کومه طریقه باندې زما د انسانانو او د قشن د جنات د قران او سنت په تابعداري باندې راشي الله دنیا کې کامیاب کې او په قبر کې او په میدان د حشر کې او اخر کې جنت حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې په باب د دعوت کې څومره تکالیف په ما باندې راغلي دي په چرته یو نبی باندې راغلي دا حقیقت دی هیڅ یو نبی باندې دومره نه راغلي کاغه نوح علی السلام دی او قبل لې زموږ په نبی دومره زیات راغلي او رسول الله فرمایي چې اشد البلایا سخت امتحانونه چې د پم بیا ورځي به په اق انسانانو باندې چې څومره بیا ولور نږدې کیږي څومره چې د انسان ایمانی هغه الله په امتحان راولي زور یو اثر کې دا راغلی وی چې کله سار شي نو دا مصیبت رب العالمین لوي چې یا ربي زه په چا باندې ورشم وی علی اولیاء ازما په دوستانو باندې ورشه چې وی صبر وکي ایسه درجه او چته کم او دا راحت خوشحالي دا رب العالمین لدی سر کی وای چې یاره بز په چا باندې ورشم وېزما په دشمنانو باندې ورشه چې سخت مستان شي زما په مخالفت کې ودرېږي یو دمه بیره غیر کوم وی چې تبو برباد کړ د امتحانونو راځي بن بیو باندې حدیث کې راځي رسول الله سره ملګری د سنگر نه راځي یو ځای کې ډاډه واله یو صحابي ورته ویل یا رسول الله څو وخت پورې موږ د توري په وګو باندې ګرځو دا تړه واغه وژنه او د امتحانات د مسلو سره مخامخ شو وې د الله نبی رسول ډډه والے وکینه سو ویل چې په تاسو باندې سم ملګرو سره امتحان راغلی دی امتحان خو به وړاندې انبیا راغلی دی چې هغه ارش ولا زکریا علی السلام د الله په دین حلال شو له یحیی علیه السلام ودرول شو د اوسپنو په دې ګمنځ باندې د غوي د غوخي ګمنځ کړی شو ایساغه قسمه قسم عذابونه باندې معذب شو دا څه تکلیف چې دا په موږ راغله لکه دا اوس په موږ تاسو معمولی حالت نه راغله لکه سخته ګرمي ده سخته پریشانی ده لوګه ده کاروبار نشته لري لیکن د خپل ایمان وګوره د قران او سنت نعمت وګوره به د پوخانی انبیو تکالیف وګوره ته بالکل په مزو کې موږ چې څوک ژوند نم کې دا وګوره مزي په نسبت سره د مخ کې خلکو له پای باندې دومره حالات راغلي دي زمونږ استاد په محمد رسول الله چې کوم حالات راغلي دي او داغه په دې ملګرو چې کوم راغلي دي شرط یې ور روان دي ګورو وای به خپل ځانم ګورو ایمان بم ګورو دا وې سره به برابرو وې څومره چې د انسان ایمان او عمر په هغه باندې امتحان راځي د چا چې قوي ایمان سخت امتحان او د چا چې کمزوري لګا اسنه چې وانه وړي بیمانه نشي وجه دا ده د دې نیکانو خلکو مثال لشه لکه سره زرا د زرګر خواله چې کله ورشي هغه په دې ور باندې اړې راړې مقصد به بده کې دا خبره نه چې دا د سرو بیزتی کوي او به په دقه چټکونه راواله وای وای ور باندې به یو طرف ته وي او په بل طرف باندې ته وي اخر کې ته ایسه کالیو جامې جوړي کی معنا والی یو شی او بل شی او هارونه چې زنانه په دې غاړه کې چې په دې وګونو کې پرې پوزا د زیب او زینت د پاره رب العالمین په موږ تاسو باندې امتحان راولي په دې صحابه باندې راوستي په دې تابعین باندې راوستي او په انبیو باندې راوستي چې الله رب العزت د دې خلکو درجه ډیره اوچته کړي مخ په وړاندې بوزي انسان باید په دې باندې چرته ناشکر نشي خپه نشي دي احادیث چې انسان ګور ډیره تسلی سړي له وشي حدیث کې راځي ابن کثیر او حدیث نقل کړی دی رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وې پورز د قیامت الله رب العزت چې د انسانانو له انعامات ورکي کم چې مشکلاتو کې واقع او صبرونه کړي را عافیت انسانانو روغ انسانان به د ارمانو کې چې الله زموږ د بدن ټک ټک وغو چې موږ صبر کړی او دغه منقبتونه دې موږ لا کړی وي دغه دومره خیر او دومره مزید دي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مکی دوره دا به درې قسمه دي بلکې څلور یو قسم ژوند رسول الله دا دی چې د پیدایش نه تر څلوي کلنې پوري د یو ژوند به چې کله په څلوي کلنې کې دا په پیغمبري باندې مبعوث شو تر درې کالو پوري به بل ژوند دی چې باغ کې د دعوت کو اسریه پټه یو لبورتلو بل لبورتلو بل لبورتلو د الله توحید به ورته بیانولو به د درې کلونو تر لس کلو پوري دریم ژوند دي چې هغه کې رسول الله دعوت شروع کې ښکارا جهريه میدان باندې ودرېدو په ډګر به د لس کلونه تر ډیر لس کلو پوري د به بل ژوند دی چې رسول الله ورته امر وکړي چې رب العالمین ورته امر وکړي چې یا رسول الله نور زم مدینه له لس کله به د مدینه ژوند دی یو لسم کله هجرت باندې به وفات شوی دی نو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مبعوث شو اولنی درې کلونه د دعوت کو پټه کو یو سړي خاله بورغه به بل بلچا خاله ورغه به بل بلچا خاله ذهن لبه دا سوال مرضی چې دا رسول الله ولې دعوت پټ کو زمنګ رب العالمین ټول کومک د سره وو د چې کومه دعا غوښتل الله رب العزت دا قبلول الله کړی د په تایید کې ولاړې وینو که چیرته د ښکارا دعوت کړي وي او دی خلکو چیرته مخالفت کړي وي د الله نه غوښته کړي وي چې الله دا خلک برباد کړي ټول به تس نسوي د پټ دعوت نه ضرورت دی او دومره قوي انسان چې هغه زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دی او هغه دعوت کې وبېره پټ کړي اهل علم فرمایي په دې کې ډیر حکمتونه دي یو حکمت پکې دا چې انسان کله یو ځای لاړ شنو اول به درجه بندي کوي څه مطلب ډایرک به خبره نه شروع کوي بلکې دا به یو ور داخله وچاري چې لکه زما سره به دې مسله کې شریک څوک دی زما سره به دې مسله کې مخالفین څوک دی زما سره به دې مسله کې دا دوه مخي څوک کوي چې زما مخې لړا شنو یو رقم حالات راوړي د بل چې مخې لچ ورشي به زما بدی ورته بیانې د دې درجه بندي د وجنه رسول الله د خپل دعوت شروع کې او پټي شروع کې کتل لا کتل کول ملګری کاته چې لکه دا ملګری څوک دی او مخالفین څوک دی دا دوه مخي انسانان څوک دي تر څو پر دا معلوم کی کچرته اول نه محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو دا خبره کړې وي چې اې د مکه مشرکانو ستاسو د درس او شپته معبودان ګوره هیڅ نشي کولای حقدار د بندګۍ واجب رب العالمین دی زما سره به دې خبره کې متحد شي کې نه بربادېږي نو په زید دی باندې چې رسول الله ځان لملګری تیار کړی وي کې دي شي هغه خلک چې هغه رسې به ایمان راوړون هغه مخالفت لا ولاړ وي دا خود څه شول کې په ډګر باندې چې سړی ودرې دشمن او اسلحه د سری بغیر د خبر نه ایسه باغ باندې پیرو کې وی ولي هغه به چرته تا مني بلکې رسول الله خو په مسله شروع کړه به کوم انسانان چې هغه کې انابت رب العالمین هغه له توفیق ورکو ایمانونه راوړل او کوم انسانان چې هغه په ضد باندې ولاړ وي صلی الله مسجد به منه مردار کړ ختم کړ د دې حکمت وجه رسول الله دا دعوت پټ شروع کی او انابت په انسان کې د دې یو سبب صفت دی چې انسان له قرآن او سنت او د توحید او سنت او خیر وربکی دا انسان باید پسان کې پیدا کی اصلي نعمتونه په نعمتونو کې رب العالمین موږ تاسو را کړی دی یو قرآن را کړی دی بل محمد رسول الله سنت را کړی دی د کم سړي چې عقیده توحیدی د کم سړي چې د عمل د سنت برابر اگر که پاګه کې ظاهري څه فسق ولې نه دي چې وخت بر رب العالمین راولي چې هغه بم ختم کې بس اصلي نعمت الله ورکړي دي دا خو زمونږ رب العالمین ځان له انتخاب کې چې قران ورکه سنت د نبی ورکه توحید ورکه دا سړي رب العالمین ځان له خوښ کړي دي په دې ټول انسانانو کې انتخاب کړي دي د دې سړي سره په دې مناسبت باندې مینا کوا چې یو سړی د قران او سنت عقیده والا دی چې لکه تاسو ما الله انتخاب کړي دي یجتبیک لسان العرب کې ابن منظور فرمایي و الاختيار لمعالي الامور دی اوچت اوچت کارون لرب العالمین داس مسلمان موحد انتخاب کړي او دا بل کړي دی او دا بل کړي دی او دا بل انابت به سمانا ويهدي اليه من ينيب يدور مع الحق حيث دارا چې په کوم ځای کې حق مسلې الته ورزه یو کشر ماشوم دی لیکن داغه خبره د قران او سنت برابر ده ته کډیر اوچت مولا ولې نه لیکن سر دا خبره معلومه نه و واغ سره معلومه ده نو ته دا خبره نه کوي چې لکه زم ولایم زه عالم ما زه مدرس قرآن او سنت ما زه دي او مشړي دا خبره ولی ومنه مو دي ماشوم ولی ومنه نه من به د حق پسې ګرځو دا زمونږ ورکه د رسول الله فرمایي چې په کوم ځای کې اعلان وشو ځان ورسوه دا زما کشر دی دا زما امیر ور دی یو دکاندار دی یو زمیدار دی لیکن دا کوم عمل چې دا کوي په دې باندې د قران او سنت نه دلیل لري ولې په بل طرف باندې زمو درس ما په کلونو کلونو تدریس میکړی دی لیکن په دې مسله باندې مال علم نه واغله شته زب اوس خامخه دغه خو ورزم او حق حدیث به اخلم عمل بر باندې کوم د دې صفت انسان باید په ځان کې پیدا کړي نظر النعیم کې د شي معنا کړی د دینابت و الرجو من الكل الى من له الكل د دې ټول دنیا نه رجوع کول واپس کېدل او اق ذات ته توجه کول چې هغه د ټول دنیا اختیارمند دی ان ابا چې کله په انسان کې زمونږ الله تعالی هدایت کوي د دې وجه درسونه کې موږ دا خبره کوو چې قران او سنت موږ لس اسباب د هدایت ذکر کړي دي ځان له شمار بالکل برېځړي ولي کوي اول رسول الله فرمایي الصلاه منذ ولعبد ما ساله منځ کله انسان کې دي انسان له الله هدایت نصیب دویم دا منه چې کله انسان د کعبه خو له ورځي حج د بیت الله کې یواته د الله نه دعاګانې غواړي چې الله مله هدایت را دریم چې کله انسان کې د جهاد صفت پیدا شي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم الله یدخل کله موږ هدایت کو څلورم چې کوم انسان قران او سنت له وخت ورکه هدن للمتقین هدن للناس پنځم چې کله په انسان کې انابت شپږم چې کله د محمد رسول الله تابعداري کوي په ارڅ کې حتی فی التنعل والترجل تر دې پورې چې وسړی دا چپلی استعمالي پاږي کوم د رسول الله تابعداري یو سړی دا خپل وخت ګمنځي پاږي کوم د رسول الله تابعداري یو سړی مونږ کوي پاږي کوم د رسول الله تابعداري بازار کې سودا اخلم د رسول الله تابعداري ووم چې کله انسان د الله نه دعا وغواړي چې الله تعالی هدایت نصیب کا اتم د الله پر رحم باندې به انسان له هدایت کیږي او نه هم چې کله انسان د رب العالمین سره محبت ولري لسم چې کله انسان کې قوي ایمانی نو کوم انسانانو کې چې هدایت هغه کې انابت رب العالمین هغه له هدایتونه کول ایست د رسول الله دعوت منلو دی خو راتل دویمه خبره ده چې جناب محمد صلی الله علیه وسلم د د خپل دعوت د لپاره مرکز دا مکه انتخاب کې دا ول انتخاب کې مکه المکرمه ولی بل خوانه تلو طائف له بشرته لاړ وی بني ثقيب خو له بلاړو دي اطراف له بلاړو خپل دعوت به شروع کړي ورو ورو براتلې وجه دا دا به د مکه کې ذکر رسول الله دعوت شروع کې لانها ذکر د مکه چې دا مرکز دی دار الخلافت دی دا مرکز دی مرکز قانون دره چې کله انسان په مرکز کې کار وکړي او دې ځای ځان لځه پیدا کړي او ملګری پیدا کړه اطراف به خپل برابرۍ کی سیدنا و امامنا امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری رحمت الله علیه هغه په دې باندې مستقل خبره کوي که په یو کار او په یو علاقه کې ډیره فتنه ولې نه وي لیکن عالم له مناسب نشي دغه ځنه و تکتی بلکې دا بدل تک کار کوي دعوت به کوي ځکه په کار کې ډیر عظیم کار کوي دا مرکزیت دی قسمه قسم خلق دی خو راځي موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا چې کله بنی اسرائیل کې پیدا شو او رب العالمین دا مصر لبوتلو په اقه تدبیر باندې کوم قران ذکر کړی دی ولی ډیر وجې دی یو وجه علماء دا ذکر کړی دا چې هغه مرکزو او دویمه وجه دا چې د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا قوم بنی اسرائیل دا د دې فرعون او خادمان و کدا چرته به خپل قوم کې رالوي شوی وي نو به د لوی فرعون مقابله لري د انسان ودرېدل د ګران کار دی ځکه چې کمزوري همت والا بوي بلکې رب العالمین د فرعون کور له بوتلو دی مصر لا التر وزیرانو سره رئیسانو سره بادشاهانو سره به د مجالس کې ملاقاتونه وشول اخر املا وتل د عظیم فرعون لوی دیکتاتور مخې له ودرېدو فرعون ولید ابن مصعب خاله او دا اق فرعون څلورم سو کال د ژوند په دې سلوریم سو کال کې دا چرته نه جوړ شوی هم نه و دا دا خبر وکړه چې زه خو رب ما ایست د اولوهیت دعوی وکړه د ربوبیت انا ربکم الاعلى د دې په عقیده کې به دوه قول دي یو قول مفسرینو دا ذکر کړی چې دا دهری دی دویم دا چې دا مشرک دی لیکن چې قران او سنت کله انسان وګوري د شرک عقیده لرله الله منلو اق موسی ابن عمران ابن قاحص ابن يسحر ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه الصلاه والسلام رب العالمين دغه مخله ودرو مقابله ورته وکړه نو رسول الله الله په مکه کې ځکه انتخاب کې چې دا مرکز دی مرکز مرکز له کوشش پکار دی الته کار پکار دی دریمه خبره بدای چې کله رسول الله دا پټ داوا شروع کینو اول کم کسان دي چې رسول الله خبره ومنله په دې ټولو کې اول څلور کسانو د رسول الله خبره ومنله خدیجه الکبرى ابو بکر صدیق علی بن ابي طالب زید بن حارثه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام اولنې دعوت چې داغه بیبي قبول کې خدیجه الکبرى خدیجه بنت خویلد چې د رسول الله مخکې دوه خاوندان دي نکاح کړي او به غوي وفات شول یو عائز نومې دوه بل حاله به د رسول الله سره نکاح وکړه طریقه د نکاح مخکې سره کې دا بیان کړی شوی و نفیسه بنت منیه دا د رسول الله صلی الله علیه کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شام د سفر نه راغی د مې سره سره لاړو څډیر عجایبات ورته غم بیان کړ دی خدیجه لا او خدیجه په خپلم دا ول چې رسول الله په سر باندې نشي ملائکه دا وزن نیولې وي زنانه را دعوت کوي دلته راشي دي سړي له وګوري دي محمد عليه السلام په دې کیفیت باندې روان دي نو دینو فیصله ورته ویلې وې ته واده ولې نه کوي زما وسه نشته وې د زنانه نه کوي چې هغه ډیره مالدار ده او حسابدار ده او چې د زنانه ده وې څوک وې خدیجه وېغه به چرته زما سره واده وکړي او ډیره خدمت کړې دي وې زه کوي څوک راولېګا نو په دې وخت کې حمزه رضی الله عنه صاحب خو پرې ده او د قشنه ابو طالب صاحب دا ورالل شنو کان ورته مہر کې مقرر کړو خدمم هغه ویلې نو کله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې وحی رااله د خدیجه خو لراله دومره خبره ورته وکړه والله لقد خشیت علی نفسی دغه څلور توجيهات من کړی و یو په دې توجیه وی قسم په الله زب زمان ویریدم ک جبريل به مال په حق شکل باندې راځي لکه کوم چې ما وریدو د شپږ سو وزر وی زړه به مټق بیل شي دویم دا منه وی قسم په الله زب خپل زمانه یریګم کده ټوله دنیا رهبر او قائد او پیغمبر ما جوړ کړه خو مال ګرانه تمامېږي ذمہ واری وا درې من آشنا توجیه دا ده چې اکثره محدثین دې ترجیح ور کوي وی قسم په الله زب خپل ځان زمانه ویریدم که زه پیغمبر شم او تعالی دعوت درکم او تعالی به دې ځړ کې ابلیس وسوسه در واچوي او ته انکار وکې نو ایسه به ګورته برباد شي خدیجه ډیره وکړه خزه وا د محمد رسول الله ډیره کیسه تربیته وکي تسلی ورکړه او دا خبره مرته بیان کړي نو دا غي پسړه کې رب العالمین دا ایمان وردننه کې وی ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان باندې مشرف شو اولنې زنه نه دا وا د دې وجنه اسلام کې زنانه ډېر غټي قرباني نه ورکړي دي زنانه له سړی په سپک نظر باندې ونګور چې دا کمزوري مخلوق د زنانه د زنره ما اوله شهیده په اسلام کې سمیه رضی الله تعالی عنها وا د فرعون د خوره ولنې شهیده چې ماشته چې د فرعون علیه لعنت خادمه موده په شنده وخت به ورته ګمنځوله چې په موسی علیه السلام باندې کله ایمان راوړو ناغه شهید کړه یو درې بچی دغه راواغه سو کړی کې ور ورته ګرم کې پاغي کې ورته وسو خدیجه رضی الله عنها ایمان راوړو دا کمزوره مخلوق دي زنانه ډېر کمزوري دي کې اشاره ده لا چې د دین خدمت رب العالمین کوي همیشه ګره په دې کمزوري مخلوق باندې کوي قران او سنت تاسو مطالعه کې همیش دي متکبرینو انبیو له دا خبره کړې ده وستاسو خبره منګ نه منو لکه ولې نه مانی وستا په دې خوا کې چې ولړې داس پیر خلک دي کمزوري خلک دي خور پړاک قسم په الله موږ شرمېږو په دې باندې چې موږ په مجلس کې ناسو عمار دم ناسي بلال دم ناسي صحیب دې مناسب دا غریبانانو مو خدا خلک یو دا خلک یو دا بنگلین لري او مال دلیل لري او دان لري او دا خدا د رب العالمین قانون دی چې څومره قوي دشمن په دې قویو کې ولې نه الله رب العزت په کمزوري مجاهدینو باندې لاندې کوي دا تاریخ پرې باندې ګوره تاسو وګورئ هر وخت کو په هر دور کې دی خو پنځه شپږ صحافه مجاهدین ولې په بل طرف باندې په زرهاو په سلهاو په لسوز ملکونه غو بل مابین کې اتحادونه کړی دي لیکن چغې ته وېستي معلومات نه کی جوز به سره پیخی او دی خو خلک چې وګوري یا باغه به چرګن درې ورځې پناره چرته چې عمر مې را پیدا کی هغه په سوال زارې باندې را پیدا کی دا وجه دره چې دا څنګه رب العالمین قانون دی چې د دین خدمت امیش په دې غریبانو باندې کوي په دې کمزور انسانانو باندې متکبرین ورته ولا داخلي کې نو که داخلي کې دا به چرته ډېر روس ترش خدیجه رضی الله عنها دا د رسول الله بیبي وا د رسول الله اکثر اولاد دینه شوی د شوا د ابراهیم نه چې هغه مارینه پیدا شو اول اولاد ابراهیم شو عبد الله دغه نور سره زینب رضی الله عنها وشو به رقیه وشولا به فاطمه وشولا به ام کلثومه به طاهره او یا د قشن طیبه چې د دوړ نمونه د قاسم لیدو وشو د مارینه به ورسې ابراهیم وش او جبريل عليه الصلاه والسلام د رسول الله صلی الله علیه راغه ورته ویل یا رسول الله الله رب العزت په زنانه باندې سلام وایي چې استغفر الله راځي هغه چې خدیجه کلبرا د رسول الله صلی الله علیه رب العالمین په سلام هیڅ نه درلګل لیکن په خدیجه کلبرا را لګل دي نبی کریم علیه الصلاه والسلام به ډیر اکرام کوو دا چې کله ژوندې و رسول الله د په حیات کې بل زنانه مونږ کړه سره د دین چې زموږ پیغمبر ځوان الګ دی ځوان 25 کلن دی لیکن د خدیجه د فضیلت د وجه نه بل زنانه سره د نکاح نه کړه او کله چې دا وفات هم شو رسول الله ډېر اکرام د دې خپلوان کول او عائشه به فرمایي وې زما دومره غیرت کړالم ما ورته ویل چې یا رسول الله چرته بل زنانه شته او کریشته لري اندقه خدیجه یا د خدیجه او خدیجه او خدیجه ویغي مالوي چې انها كانت وكانت هغه خدای رقم کزو او دا رقم کزو او دا یو رسول الله په کور کې ناسو دی غي لور له حاله نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله आवाज ورو دی الله دې مور غوندې کا دوی ورته وکړه د رسول الله ډیر اکرام کړي حجاج لړی جبل نور غار هرا دغه سخت غار دی دغه خدیجه کبرا به رسول الله خواله ورته له وغیزره به دا د خوراک او ساک مسله ور برابر ولا مجاهد زنانه اوچته زنانه قیمتي زنانه حاصل دا چې دا په ټولو زنانو کې بهترینه زنانه ده څوک عائشه به سره د خصوص کوي دا بنا بر هر تقدیر خدیجه بن نکاح کړه کله چې خدیجه بن نکاح کړه د دین ورستا د رسول الله د سفر ملګری د حضر ملګری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اغله اسلام وړاندې کې عیسی هغه رسول الله باندې ایمان راوړو پس وړو کې ولنه مسلمان شو داش دا د رسول الله حمزه له تقریبا درې کړې دوه کړې ته کشر دی او د سفر ملګری او د حضر ملګری او د هجرت ملګری نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې ایزما ملګرو ما سره چې څومره احسانونه چا کړی دي ما دغه بدله په دنیا کې ور پوره کړی دا یوازې ابو بکر په ما باندې دومره خرچه وي احسانونه کړی دي چې زه حق نشم پوره کولای تر څو پورې رب العالمین د حق ور پوره نه کړي دا زمونږ استاد دویم مشر دی د محمد صلی الله علیه وسلم نو ورستا سیدنا و امامنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ الله تی راضی دی د رسول الله قرآني صحابي دی قرآن کې الله رب العزت فرمایي اس قال لصاحبه چې کله دې خپل صاحب لوي او هو په الغار او بغار کې واغا یا په الغار د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د هجرت ملګری عائشه به فرمایي یو ورځ په پلار کور لراغه وې دومره د تندې د خوشاله نه پړقېدو چې د سترګو نه وکړه واره ما دې ته پوښتنه وکړه ولی وې خبره نه لوري ما نه وی محمد صلی الله علیه وسلم اراده هجرت لري او ما ورته ویلو چې ما ځان سره ملګری کوي مال اراده ته زما ملګری نبی کریم علیه الصلاه والسلام ځان سره د هجرت ملګری کې په سفر باندې چې کله روانو د مکینه تر مدینه پورې اتو ورځو کې دوی د مزر لاندې کې روس ان شاء الله روان د هجرت مسله مستقله نبی کریم علیه الصلاه والسلام بکته غاته او د قران تلاوت کو ابو بکر رضی الله عنه کله یو خوا غاته کله بل خوا خلق به تعقیب ول چاته پښتنه وکړه چې لکه دغه سړی څوګه د تاسو روان دی وی رجل يهديني السبيل دا د شو انسان چې مال لار کوي دومره سیاسي انسان هم د سیاسي بشریت هم لرو دشمن دا خبره معلومه کړه چې د ابو بکر نه لار ورکه ده او دغه سړی ورته کوي ابو بکر صاحب ورته ویل چې نه مانه اخرت لار معلومه ده د محمد صلی الله علیه وسلم مال کوي رجل يهديني السبيل دا سړی دی عائشه رضی الله عنها ورس هغه فرمایي وزد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی اسمان لم پورته کاته د استوري په قیدل ما ورته ویل یا رسول الله د سی انسان به چې دومره نیکي نه کړی لکه د استوري وی مال وی چې آو ما وی څو څوک دی وی عمر وی ما ورته اسمه را پلار ورته وی ویلې وی د عمر رضی الله عنه چې دا ټول مسلې را جمع کړې چې د ابوبکر دغه ویش په بسم نشه رسیدي ابو بکر دومره اوچت انسان اگر که په نفسي د عمر څخه خپل فضائل او د ابو بکر څخه خپل او د عثمان څخه خپل او د علي څخه خپل لیکن دی لویل شي صفات امتزاج جدا جدا د امتیاز صورت صفاتونه چې په یو تقدیر په بل او دا د محمد صلی الله علیه وسلم وزیرو رسول الله فرمایي په اسمان کې مې دوه وزیران دي جبرئیل او میکائیل لاندې مې دوه وزیران دي ابوبکر او عمر رسول الله فرمایي وکله چې دا قبرونه سپړل کېږي انسانان پیر اوځي اول وزر وزم اسما په دخوا کې ابوبکر او صدیق می حدیث مسلم کې راځي رسول الله فرمایي چې په جنت کې جدا دروازې دي باب الذکر باب الصلاه باب الدعوه باب الجهاد باب الصدقه چا چې کوم عمل کړی دی باب الريان اقا دروازې والا په جنت کې چې لکه د جهاد والا په دې لار راځي روزتیانو په دې لار باندې راځي د صدقې والا په دې لار باندې راځي کاظمین الغیظ والا په دې لار باندې راځي د ذکر والا په دې باندې ابو بکر ورته ویل یا رسول الله وې د شي انسان به چې د ټولې دروازې ورته आवाज کوي او وې زه امید ساتم چې هغه به ته یا ابو بکر ابو بکر رضی الله عنه به د جنت ټولې دروازې आवाज کوي یو دروازه ورته واس کې چې ابوبکر په دې خوا راشه بل ورته چې په دې خوا راشه بل ورته چې په دې خوا راشه ځکه دا مسلمانانو دویم مشر دی دویم خلیفہ دی د محمد رسول الله په ځای باندې د په منبر باندې ناس ته د قشم بدی مصلی باندې ولاړ رسول الله ډیر ترغیبات د دې مشري ور کړی دی یو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وې درې سو شپېته اخلاق د اسلام دی د مسلمانانو چې په دې کې چا په کوم ما باندې عمل وکړي رب العالمین می جنت لور داخلي د الله رحم له اشاره ده ابو بکر ورته ویل یا رسول الله وې د دې بچي سب من کې راجم شوی کوم نه راجم شوی رسول الله فرمایي وې دا درې سو شپېته اخلاق دا ټول پتا کې موجود دی ابو بکر تمره اوچت انسان دومره قیمتي یو ورځ عمر رضی الله سره په مسله باندې بحث شو عمر سبي سره مخالفت وکړي چې باسو ابو بکر رضی الله عنه په اعتبار زړه سره ډېر نرم انسان و د عمر صاحب خپل راغی ورته ویل چې زه پوینو شم او ما ته باندې غوسه وکړه خیر دې ما معاف کا عمر صاحب نه دې معاف کوم به ورته چې ما معاف کا وینه دې معاف کوم درې کړه دې ورته چې ما معاف کا وینه دې معاف کوم ابو بکر رضی الله عنه رسول الله خواله راغی یا بل چې رسول الله خواله خبر راوړ وي ته خبر نه وینا وې د ابو بکر او عمر مابین کې دا مسله راغو نه طلب د معافي وکړي لیکن عمر نه معاف کړي عمر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه رسول الله دومره غصه شو د ټول ملګرو لویل چې ایس ما ملګرو زما د یو ملګری د ابوبکر هغه اخر تاسو مال نه پرې دی څوګي په یو طرف باندې فاصله وي څوګي په بل طرف باندې فاصله وي هغه تعالی دا خبره کوي چې ما معاف کوته نه معاف کوي نو دومره غصه شو ابوبکر رضی الله عنه چې پر رسول الله باندې نظر پرې وته ورته ویل یا رسول الله په دې مخ کې خبره کې ظلم زما ته خوانه شو عمر ظلم نه وکړي تیرز ما د خوانه شوی خیر د غصه دومره مکوا لیکن رسول الله بهم نه قلارې دو د ملګرو له دا خبره وکړه چې ما د یو ملګری د هغه خرتا شو مال فریدینا څوک په یو طرف باندې څوک په بل طرف باندې غصه کوي د دې ورځې نه را په دې خو به ابو بکر رضی الله مقابله مخالفت چاونه کی علی ابن مدینی فرمایي وی چې کله رسول الله وفات شو داخله چې مرتد کېدل رب العالمین د ابوبکر په وجه باندې ایسه دا دروازه ور بند کړه د ارتداد او په اسلام کې پاتې شول او چې کله مسله د خلق القرآن مسله را الله رب عزت د احمد ابن حنبل په واسطه باندې ایسه د خلق منع کړه دا دومره اوچته حسین دی اوچت انسان د عائشه رضی الله سره رسول الله نکاح په دې مناسبت باندې وکړ چې ابوبکر خوشاله شي د رسول الله سخرو ده حاصل چې ډیر اوچت انسان ان شاء الله د رسول الله د سیرت او تاریخ نور سره ابوبکر سره تاریخ باندې ډیر وګړه خبره کو د الله په فضل او کرم سره بجمو جمو باندې چې ابوبکر کوم انسان دی ابو بکر رضی الله عنه باندې ایمان راوړو اسلام یې پیراوړو دین ورسته علی ابن ابي طالب او چې دا محمد رسول الله زومم دی د ترزویم دی کشر ماشوم د دعوت ورکې ورته وی ویلي چې ایمان په ما باندې راوړ ایسته ایمان ور باندې راوړ علی ابن ابي طالب د رسول الله په تربيت کې څنګه تاریخ ولا لیکي وی ابو طالب صاحب شو پاغي وخت بده باندې ډېر فقر راغی غربت راغی او رسول الله په دې وخت کې تجارتونه شروع کړي او مالدار شو او خوشو بني مطلب دا خبر وکړه چې د دې ابو طالب دا زامن موږ تقسیم کو طالب دی عقل دی جعفر دی علي صاحب دی څوک به یو ځان سره والی څوک به بل ځان سره والی چې دا بوج په پلار باندې کم شي او تربیتونه دې ملګری وشي علي ابن ابي طالب محمد رسول الله له تربیت کې الله ورکی تربیت کو کو دا ډېر ناشنا سړی دی اسم کونه دا ابو تراب دا حسن رضی الله عنه د بچی حسین فاطمه الزهرا رسول الله باندې کمن ورکړه ټول غزاګانو د حاضر شو سی ورته تبوک نه تبوک پاتو په اسمانه په وړه ولا بیرته رسول الله خو به سی ورغه هغه ورته یا علی ولی بیرته را لې وی یا رسول الله زه خو زکه غوند نیم چې په کور کې پاتې کېږم ټول ملګری د سنگر په طرف باندې جوزه په دې ځای کې پاتې کېږم دومره غیرتي ورته وی بل ته خو ما پاتې کړي انت مني تزمان د شي لکه چې هارون د موسی عليه السلام نه دی او په اکثره غزاګانو کې د رسول الله جنډه بر سره وا خیبر لچ کله لاړو د خیبر کې ظالم د شي ویلې وېزه د شي الکه مو د شي ځوانه ما چې د خیبر د جنکی په ما باندې فخر کې او د ملګری په ما باندې فخر کې او دا او دا علي سي برته ویلې و انا الذي ثمتني امي هيدرا ساكي شلا ساكي الصلاح كريه المنظري وی قسم په الله زم هغه انسان يم چې مور په سوزنه کې تړلم د حیدری لقب مال را کړی دی اسد الله د الله زمره ودا کله چې ما دشمن له په بد نظر باندې کتل چې سملول مې نه پرې دمه نه ایسه بیا دشمن اوجلو اسد الله دا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام زما خوارج ورته عبدالرحمن ابن ملجم بنامه باندې سړی تیار کړي ایسه ور باندې حمله وکړه دغه په وخت کې چې اختلافات را روسه ان شاء الله د مناقبو کې بیانې کې معاویه رضی الله باز ملګرو سره بیعتونه ونکړه څه مسله به کې پیدا شو بعض علما فرمایي ودا چې په خوب کې ولیدو رسول الله له جړل وی رسول الله له دا ویل دا الله رسول ته د دنیا له لاړو سره پرې خودم د فتنو نه د څه اختلافات ما په دې وخت کې پیدا شو وی راځه ما په سره روانه ګڅو ورځې ورسره علي بن ابي طالب سره شهید شو دا وفات شو د به ایمان راوړو او په غلامانو کې زید ابن حارثه دا د رسول الله غلامو د رسول الله محبوب او رسول الله ورته چې ویلو چې تاسو ما بچي زید ابن محمد علیه الصلاۃ والسلام متبنه ودا به د دې وجنه دی کې کمی انسان مخکې ایمان راوړی دی چا یو خبره کړې چا بل خو لیکن خبره د شدا چې په زنانو کې ولنې ایمان راوړی دی اغاز موږ سوسو مور خدیجه الکبرى په مشرانو کې چې ایمان راوړی هغه زمونږ اوساسو دویم مشر ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په کشرانو کې چې ایمان راوړی دی هغه زمونږ اوساسو مشر اسد الله علي بن ابي طالب په غلامانو کې چې ایمان په محمد رسول الله باندې راوړی دی هغه زمونږ اوساسو مشر زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهما دوی په ایمان راوړو زید ابن حارثه دا د مور سره د ماماګانو خواله روانو مختصر غو حالت داري عربو کې دا عادت چې هغه به خلک په زور باندې نیول غلامان ته جوړول د سوالم د مغربین کوي چې دین د اسلام کې څنګه د تاسو غلامان جوړوي دا خو قسم ته دی انسانیت خلاف کار دی شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې تحقیق لیکلی دی چې غلامان په څه وخت کې پیدا شو غلام چاله ویل شي قصیده نو نیک ابن قیم رحمه الله به دې اشاره کړې ده بلکې تصریح غلامان چې دي د رسول الله په وخت کې پیدا شو غلام هغه چاله ویل شي چې یو سړی د دشمن یو کس بندي کی غلام هغه له ویل شي دا ولی دا په دی وجه باندې چې د رب العالمین بندگی ونه کړو الله رب العزت فرمایي چې زما بندگی خو دې ونه کړه اوس د خپل بنده بنده جوړو غلام جوړو دا بدر باندې خدمتونه کوي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله قصیدونه نه کې فرمایي یو شعر ویل دی وې کوم انسانان چې د رب العالمین بندگی نه کوي الله رب العزت د بندگانو په بندگی کې ورواچي هغه نه به متاثر شي و ایسا د او د د امورا د دې بدمعشانو قبضه کړه چې قبضه کړه د امور ورته خوشی کړه دنه غلام جوړ کې یو ځای کې خرڅو بل ځای کې ها ها تر دې پوري چې خدیجه کبرا را ورسېده مکه له خدیجه رضی الله عنها دا واخصو د محمد رسول الله سره غینه به واده کړو ایسه رسول الله لور کې رسول الله سره دونه مینه محبت او د الله درزه لپاره آزاد کی ډېر مینه وسره و او په دې وخت کې پیغمبر علیه الصلاه والسلام دا پیغمبر شوی نه دی تقریبا دا د 13 کلو په عمر باندې چې ډاکوانو اغوا کې وې تختو اختطاف کې پنځه کاله د پیغمبر علیه الصلاه والسلام نبوت لا پاتې و او به پنځه کاله ورستا اقا مسله د سوره احزاب رااله چې د زینب رضی الله سره نکاح وکړ رب العالمین فرمایي چې اوس د طلاق کړه تو سره نکاح وکړ عربو کې دا عادت چې چا بر چا زوی له چې داس ما بچی دی به داګه کزه سره ګڼل لګ خپل بچی کزه میراث کې به ځان سره شریکاو اوس مکسل انسانانو کې دا عادت دی بچی نه کیږي دیو چانه بچی وشه د بل چانه د بل چانه دا ظلم دی ناروا یو خو به ماشوم باندې ظلم دی دوی ماګه کې د پوی ظلم دی معنی د مور پېتی پاتې شي سره نور شوده ورکول کیږي او بل کچیرته دغه د کور ولا اغله شوده ورنه کې دا سبا سړی را لوی شو یا دا جلی راغټ شو نو بیا په کې د ستو فردي هغه حکم ماچ قران کې الله د نوم ذکر کړي زید دا د بختور نوم دی خازن فرمای یو مفسر دی وې کم سړی چې د زید سیم نوم والی الله ورته درین دیش نه کې ورکی دیرش قران کې دا ذکر دی حدیث کې ذکر دی د فقه په کتابونو کې ذکر دی د نحو سر په ټولو کتابونو کې ذکر دی وجم دا مفسرین ذکر کوي او خو خلکو ویل زید ابن محمد علیه السلام خو چې کله دا سوره احزاب کې حکم راغی زید ابن حارثه نو الله در تسلی خوشالي د پر ایس قران کې دنم کې خو زید رضی الله تعالی عنها انه ودا به رسول الله لور کې نبی کریم علیه الصلاه والسلام له دام محبوب شو د خپل فلار وینځه ورکړه ام ایمن برکات دا ورته پنیکا کړه هغه ډیر وکړه زنانه وا د عبد الله سي وینځو پینځو وکاند عبد الله نه پاتې د قشنې ودا وینځ رسول الله په میراث کې او څه شیونه غنم منه وغیرہ یا توري به نبی کریم علیه السلام وفات کیږي ام ایمن له مسه ژوندې پاتې ده او رسول الله به د اسامه سب سره مینه ولر الله د قشان د ام ایمن سره د زید سب سره د دې ټول سره محبت مینه لرله د غلامانو قربان ایمان راوړو د دین ورسته به دا خبره چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام باندې داخله ولې پویږي نه ابو بکر رضی الله عنه چې کله د رسول الله نه دعوت واخصو نه ایساغه دعوت شروع کی یو چاله ورغه ځکه ابو بکر دا معلومه کړ چې رب العالمین له کیسه نعمت راکړي چې دا قران دی د دې غوړي نعمت نشتا كنا نعبد الحجر والشجره موږ د کانو د بوټو بندگی کوله فانزل الله فينا كتابا الله رب العزت موږ یو کتاب نازل کړ قران وارسل الله فينا رسولا الله په منځ رسول الله ولګو وانزل ما هو کتاب مبين قران وسره نازل کې ابو بکر ویل چې دی اوس دعوت پکار دی یو سره خبره کوه د بل سره خبره کوه د بل سره اولنې خبره د عثمان صاحب سره وکړه چې لکه دا محمد راغلی دی عليه السلام ایمان پر راوړو دغه قیمتي سره د دنیا کامیابی پکې د آخرت ایس عثمان ابن عفان ایمان راوړو عثمان ابن عفان دا رسول الله زم دی زین نورین ورته ویل شي ډېر نشه صحابي دی دومره حیاناک سړی دی یو ورځ نبی کریم علیه الصلاه والسلام په مجلس کې نشو د خپل مبارک غړولې وي توجه لک پاتې شو ابو بکر صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس عمر صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس علي صاحب راغی په ماغه کیفیت ناس خو چې کله عثمان ابن عفان راغی نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام خپل ځان برابر کړ عائشہ رضی الله عنها ډېر وکړه کزوا ورته وی یا رسول الله دا څنګه ابو بکر شراغ په ماغه کیفیت عمر شراغ په ماغه کیفیت علی شراغ په ماغه کیفیت رسول الله عنهما او دا شراغ د شي ورته ویل یا عائشه زول حیا د اق انسان نه ونه کوم چې ملائک ته حیا کوي عثمان ابن عفان نه ملائکه حیا کوله جامع القرآن دا دومره قیمتي انسان دی الله ورته جنت زیره په دنیا کې ورکي د تبوک په غزا کې تقریبا 900 وکانه او 200 اسونه او څو لک دینار یا درهم د مجاهدینو باندې خرچه کړ دا چې په خله دیږي چې دومره چنده سړې په یو غزا کې ورکی چې 900 وکانه 200 اسونه او په لکونو درهم اشرفي دینارونه دا ورته ورکی دی ورکړه دا پکې ولګوي اوچت انسان قیمتي انسان نبی اورز وی صدر دشي دشمال پر سر باندې راچولیو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویل چې عظیمه فتنه کې بدا شهید کیږي یو صحابي فرمایي وځه په سلام چې دا بچو کې منډه مې په شواله خود بالکل دا صدر او دشمال باندې د مخ دوره پټ کړو چې اخر مې دا سر د شلان د خونه ورو کاته چې ګورم عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ خوارج په خپل کور کې معاشره کې ورته وی ویل په کلا باندې سر راوچت کې وی اي خلکو هغه سړی وجل کېږي چې هغه شادي شوی دی جنې کړي ما په جاهلیت کې زنانه دا کړي په اسلام کې نه دا کړي دویم دا معنی چې هغه مرتد شي زه مرتد نه یم دریم چې سړی قتل وکي ما قتل نه دی کړي د چا کور لور واوړي دا کارونه خو ما نه دي کړي وې ایست د قران تلاوت کو خوارج پر عطا وشول او د قران تلاوت کو چې گزاره په ول کې اول څات کې لګونه په دقه آیت باندې ورغه فشک فیکهم الله عثمان ابن عفان الله ولې زبر انتقام عالم هغه کمیس لري اوس د روس په جایبګر کې هغه قران د یمن په جایبګر کې دی موزیم چورته ویل شي هغه کې دی دا شهید څه کم سره پاسه دولس کاله دا د خلافت مسله د نور سره لوی مسلې پیدا شوې به دنا زبیر ابن عوام یو بل صحابي او هغه ایمان راوړ چې د محمد صلی الله علیه وسلم د ترور زوی و به صاد ابن ابي وقاص په ایمان راوړ سعد ابن ابي وقاص خپل نوم سعد دی ابن مالک دا ډیر نشه صحابي دی اولنې هغه انسان دی چې په اسلام کې د رسول الله څوکیدار و دا پسې ګرځي د مجاهد غشه په اسلام کې دی وشته د ولس کلو په عمر باندې چې د ایمان راوړې ده په خپل دا فرمایي وېزه د ولس کلو په عمر باندې عمر چې ما پر رسول الله باندې ایمان راوړو دریم قسم سوچ مؤمن شي شپکسیز شورا کې دا سړیو مستجاب دعوت سړیو رسول الله ورشدنه دعاګانې غواړي ملګرو دعاګانې غوښتي یو غزا کې پیغمبر علی السلام ورته سړی انتخاب کې دغه سړی اوله په دې ځمانه ګونډه ورته ما تکړه چې کم ځای به دې ورته کې حق ځای وشتو رسول الله ورته ویل فدا کبي و امي ارمي اساس صاد از ما مور پلار سره قربان مجلس کې مناسب غیر اختیاري رسول الله وکیلاړي چا ورته ولی سړی ساده وی قسم په الله چې رب رسول الله مره دغه کلمات ویلې دي چې د خوشحالي نه مې سترګو نه وکیږي وی مال محمد صلی الله علیه وسلم دشي ویلې چې ارمی یا سعد فداک ابي و امي زما مور پلان سره قربان دومره اوچت خلق ودا په دنیا کې ورته رب العالمین د جنت زیری ورکړي و د پاریس درون د دې سره مجاهدینو قهرمانو قومندانو دا دوه وکړو په عمر کې وفات شوی دی حقیق په علاقه کې چې په هغه ځای کې د مدینه منورې نه تقریبا لس میل وړاندې خپل بنگلې جوړ کړو په هغه کې دا پروتو چې ایسه مرګ ور باندې راغی د دنه ورسات طلحه ابن عبید الله ایمان راوړو طلحه الخير طلحه الجواد طلحه الفياض رسول الله ورته نشه لقبونه ورکړي و ام دش دا سخه د روانه و د احد په ډګر کې په نبی کریم علیه الصلاه والسلام دومره تکالیف راغله چې سخت مقابله د ځان ورواچ لاس مبارک شل شو رسول الله ویلي و من هغه انسان چې هغه د خوښ غني چې د زمکه په سر باندې زه یو ژوندې شهید وګورم هغه طلحه ابن عبید الله دی رسول الله ورته د ژوند په وخت کې د شهید لقب ورکړی دی کله چې دا وفات شو باج علماء دا خبره ذکر کړې دیرش لک درهمه او شل لک دینار ته پاتې شو دا چې په خله دیږي دیرش لکه درهمه شل لکه دیناره سیر علم النبلا کې دا راځي وکړه چې وفات شو تقریبا 312 ستر زر ته پاتې شي تمره اوچت قیمت یو تمره اوچت اوچت صحابه مالدار صحابه د په ایمان راوړو د دې ایمان ورسره زید بن ارقم ور باندې ایمان راوړو خباب بن ارد دور باندې ایمان راوړو عبد الله بن مسعود په ایمان راوړو دا ناشنا صحابي دی د نبی کریم علیه الصلاه والسلام پڼې بالغ ته مسواک دا به بسګرځو د رسول الله د شکل سره بالکل مشابه وو چې په کم کیفیت رسول الله ناسو درس او تدریس له منځ بل الله عبد الله بن مسعود په ماغه کیفیت عمر رضی الله عنه ویلي وې کونه فند شي وړو کې غوندې دی خو لیکن دی علم نه سم ډک دی رسول الله ورته ویلي وې زب تاسو له هغه شی غوړه کوم چې کوم ابن مسعود تاسو له غوړه کړی دی امام ابو داوود الافغانی فرمایي و د ابن مسعود مثال د صحابه په دې مابین کې د شې لکه ابراهيم عليه السلام چې د انبيو په مابین کې د په ایمان راوړو د دنه ورسره بلال ابن رباح د په ایمان راوړو دا ناشنا صحابي دی دل لکه وجو کوي اخره مثلا دا بلال رضی الله عنه بلال ابن رباح د حبشو د رسول الله خادم د رسول الله مؤذن د نکلو من تاریخ ولا نه کی معلوم نه دی لیکن په دې کې ایمان او د ایمان د وجه رب العالمین په دې دنیا کې د شو وسلو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وایي چې کله جنت ته لاړ نو زمنه مخکې به بلال صاحب روانو د خادم په صفات داغه د پړو دا کشر مې اوریدو یو ورځ ورنه پښتنه وکړه ورته ویل شي بلال کوم عمل تکای وی ویل یا رسول الله زما خو بل عمل نشتا مګر کله چې زه او د سو کوم به دا عمر مونږ کوم چې کوم الله لیکل دي دوه رکعات څلور رکعات شپږ تحیت المسجد یا تحیت الوضو یا کله چې اذان وکم د اذان د اقامت په مابین کې سر څو رکعات مونږ وکم دا چونکی مؤذن دی جمعه ته نیمه غنټه و غنټه مخکې راتلو رب العالمین د دې عمل د وجه جنت د رسول الله مخکې بوتلو اې دې بدا مطلب نه چې دا رسول الله نه مخکې بهتر دی معنا د خادم په صفات کم سړی چې جمعه سره تعلق لري ان شاء الله کله په دې باندې خبرو کو یو سل پنځه کسان دي چې رب العالمین او شیونه دي چې د عرش سوري لاندې کې نه یا د خپل سوري لاندې یا د الله د رحم لاندې یو پکې حق انسان دی چې زړه د جمعه سره تړل شوی دی د نیمه ګنټه راتک چې مخکې څوک دا بل وختي جنت ته داخلي د یو اختلافي مسله نه وي چې سړی په مکروه وخت کې د 12 بجو وخت کې د نور راختو پر وته وخت کې جمعه ته داخل چې تحیت المسجد وضو کولی شي نشي کولی د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خپل مسلک دا چې نشي کولی درې روایت دراوړي دي او په بل طرف باندې جمهور علما یو روایت راوړي او دا خبره کوي چې دا کولی شي سورۃ توبه او فلان او فلان په هغه باندې قیاس کړی دي نو بلال رسول الله دمر قیمتي انسان د زید ابن حارثه او د بلال رضی الله مبارک دا راځي اگر کدا غلامان ولې نه و لیکن رسول الله به د جګړو امیران مقررول او ابوبکر او عمر به ورته معاونین ټاکل یو خو دې کې اشاره ده دیلا چې امتیاز او بالاتری دا ګوره په نسبونو نه ده دا په عمل ده بلال ابن رباح دا د څه سړی دی چې عمل کړی دی تحیت المسجد تحیت المسجد تحیت الوضو رب العالمین مخکې جنت لا بوتلو دویم دی کې اشاره ده لیلا چې د مؤمن یو معمولو غندي عمل ولې نه دا ګوره رب العالمین په نسبت ډیر اوچت دی حدیث مستدرک د حاکم کې راځي رسول الله فرمایي وې د ستاسو د یو مؤمن چې د ظریف اندازه باندې عمل وکي رب العالمین دغه عمل تربیت کوي کوي کوي دومره غټ کې لکه څنګه چې د اوحد غر غټ دی لکه پتا شو کې دی یو اس بچي چې هغه تاسو د اس او د اس په بچي تاسو تربيت کوي خط طریقه باندې رالو ان شاء الله سم د عمل دومره تربيت کوي او بل دې کې اشاره ده دې چې اے خلکو ایمان او عمل صالح ایمان سمانا التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتماد به رسول الله چې کوم خبره موږ لراوړي د پاغي باندې یقین او رسول الله باندې اعتماد عمل صالح سمانا کوم عمل چې د قران او سنت سره برابرۍ کته ذکر کوي کته مونږ کوي که روزه نسي که دعوت کوي که صدقه ده که جهاد ده که خوب ده که جامه که غم که وادي که تجارت که وادي که هر مسله خو چې په هر خبره باندې تدې شوی چې قال الله قال رسول ته عمل صالح والي الله رب عزت بس عمل چته دي کې اشاره ده نو بلال صلی الله دا مسله وکړه چې هغه ایمان پر راوړو چا یو کال وسه چا دوه کال چا درې کال ذهن له بيدا سوال راځي چې د مکه مشرکان ول پر دعوت باندې خبرې دل نه جواب دا چې الته نیکان خلک نورم وو به تور مثال زید ابن عمرو ابن نوفل قص ابن ساعده عبید الله ورقه ابن نوفل دویم د سي عقیده لري چې دا بس دعات خلک خپل دعوتونه بکړي سلويختو پورې خبره ورسېدله دویمه وجه دا علماء ذکر کړی چې دعوت دعوت پورې فرق دی بعضي انسانان چې دغه د شي لکه موږ تاسو غونې چې په دې کې د قران درسونه کو ګرځره ګرځ منځونه کو څوک مل سنوي ولی بعضی د انسانان دي زمونږ اوسو مسلمانان رونه چې په غره کې د ګټ لاندې د نوځي د ننم دشمن نه پریدي ځکه زمونږ دغه د ایمان مابین کې فرق دی زمونږ دغه د دعوت مابین کې فرق دی زمونږ دغه د عمل مابین کې فرق دی زمونږ عمل په دې مرتبه کې دی چې ګرځو را ګرځو دغه عمل په حق مرتبه کې دی نو د دې وجنه د رسول الله دعوت تیزو او د دې خلکو عملونه چې هغه زید ابن عمرو ابن نفیل او دسه بلبل دوی په عمل کې لږ زره سستو مو معنا کچا به مخالفت وکي بس کیسه کې نه و دغه پورې دا خبر را ورسېدله نو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام درې کاله پورې دا مسله وا دا دعوت خد درې کالو کې اخري خبره دی ملګرو کوم عمل کو سلوختم کال کې مبعوث شو درې کاله کې دا پټ دعوت کړي درې کارونه کړي دي یو دا منځونه کول په هغه وخت کې دوه منځونه فرض ده سر او ماخستن نور نفلونه و حدیث مسند احمد کې راځي رسول الله فرمایي وک تاسو وغواړئ چې الله لور نږدې شي او الله رب عزت تاسو د غوګونه او ارث د خپل حکم برابر استعمال کې نوافل کوي کافر لګوري هغه موږ تاسو د عمل لور سکی ځکه موږ تاسو کله عمل کوو نو موږ په تایید کې رب العالمین دې کدا کافر به موږ باندې برید کوي نو الله موږ په تایید کې ودرېږي د پلارم به موږ نه شټینګي خو مونږ کله په یو نقشه باندې د عمل نه ورسته کې کله په بل نقشه لګه کرکټ ته پلاني مقابله ده او دا ډرامي راوتی دی او دا شوی نه راوتی دی دا موبایل راويستي ځوانان په دې باندې مصروف شي د عمل نه خالی شي نو مونږ چې کله د عمل نه خالی شو الله به مونږ څه کوي کافر شباب مونږ باندې کله برید وکي نو مونږ به دومره امکانات هم نه لرو چې داغه مقابله وکړو دومره طاقت یې سبه مونږ ماتي وخورو نو مونږونه کول په دې باندې الله سره تعلق برابرېږي تهجد یې کولې اوس د سر منځ نه وروسته موږ وځه کېږو هغوی به وځه کېدل نه هغوی به ذکرونه کول موږ د رب العالمین بندګي کټ کوو او خپل خوب ور باندې راوچته وو هغه به دا کار کوو خواهش به کټ کې د الله بندګي به راوړان دکړه موږ د خلکو د رضا په شګور شو هغه د خلکو د رضا پروا نه کوله احمد ابن حرب فرمایي به ما د خلکو رضا پرې کو د الله سمه په عبادت کې خون پیدا کی معاویه صاحب چې کله واري شو عائشه رضی الله عنها خطر ولګو وې مال یو نصيحت وکا وې د خلکو رضا پرې ده د الله رضا والا وې داس مره پر کافی ده امام شافعي رحمت الله علیه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله او نظر النعیم کې دا خبره نقل دا ورزن ناس غایت لا تدرک دا د خلکو خوشحالي د چې پرمایښت چې وردا نه چلاندې کېدلې دویم کار تشکیه النفوس شروع کړه دروغ موایا حسد مکوا کینی مکوا غیبت مکوا ګناهونه مکوا بلکې تقوا وکړه د الله محبت خپل کا دا وکاو دا او دا کم چې د کول دی هغه وکړه کم چې د نه کول دی هغه پرې خو او دریم دعوت ال قران شروع کې نو مونږه د رسول الله په سیرت کې اولنی څلور کسان د غوی ایمان تغه نو ورسه به سلوي کسانو پورې دا خبره ذکر کړه نو د درې کالو پورې د رسول الله په دې سری دعوت کې دا مسله ورسېده ان شاء الله روانه چارشنبه پورز باندې څلورم کال د رسول الله د نبوت شروع کیږي بیا په هغه کې هغه خبره کوي چې کم کم کارونه تر لسم کال پورې وشول سری دعوت پاتې جهري دعوت به شروع شو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تبارک الله نصیب کړي دوی مهم اعلان دادی سبا ان شاء الله دوه بجونه زموږ په مدرسه تعلیم القرآن او سنت نارجباغ کې د شیخ صاحب احمد شاه د ترجمه افتتاح او زموږ وړه دوره د اختتامي پروګرام دی درش پنځه درش څلوي پورې کسان زمونږ ان شاء الله غد وړي دورې نه پارغيږي دوه بجنو پروګرام شروع کیږي د دورې تفسیر افتتاح او د دورې حدیث یعنی د مشکات هدايه به زوی جلانه د هغه اختتامي پروګرام دی نو د رب العالمین د رضا لپاره خپل مګي برخه ول ټول ملګرو سره دا خبره شریکه کو چې سبا د خیر په دې مجلس کې موږ سره شریک شي رب العالمین دې موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي ان شاء الله دې بارے کې تفصیلی خبرو کو الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وصلی الله تعالی علیه وسلم